وتر الناس یعنی بت سو خلق له سکارا بیوشا وما هم بسکارا نه بيدی بیوشا ولکن عذاب الله الی شدید لیکن عذاب د الله دې سخت د الله عذاب به نور د بده ټول پاګلان دي سنه شي کړي د سی بيد عذاب د وجینه ومن الناس بعض د خلکو نه منغه دی یجادل په الله چې جګړه کې د الله په یوالي کې بغیر علم بغیر د پینه وي تبعو او تابعداري کوي کله شیطان مرید د هر شیطان سرکشه کتب علیه مقرر شوی دی په دې شیطان انه من تولاه چا چې دوستی وکړه دې شیطان سره په انه یقینا دا شیطان یذلو گمراه کوي دلره ويهديه او خودن کوي د اله عذاب السعير په طرف د عذاب د جهنم یا ایو الناس ای خلکو ان کنتم فی ریب من البعث کای تاسو کچری تاسو په شک د قیامت نه دراتلونه په ان خلقنا نو اول ته وګوره کنه اول ته څنګه وی اوس ګوره په ان خلقناکم یقینا ما پیدا کړی تاسو من ترابین د خاورینا من اصل د خاورینو ثم من نطفه بیا د ساس کې وبونه ثم من علقه بیا د ټوکړي د وینې نه ثم من مزغه بیا د کرچینه مخلقه پورا اندامون والا یو غیر مخلقه او نه پورا اندامون والا ځینې پورا پیدا شي بل ورځ یو بل شان پیدا شي یا الله توبه سخکر یو داسې یو ماشوم لنبین لکم چې الله وی زخکارا کم تاسو ته واضح کم تاسو ته ونقر فی الارحام او الله وی ز ونقر او قرارې او درکې تاسو لا فی الارحام په خېټو د مینوګي ساتي تاسو لا په خېټو د مینوګي مان شاء هغه وخت پورې چې د الله خوخی ما نشا هغه چې مونږ خوښ شي اله جلی مسلمان نیټه مقرره پورې ثم نخرجکم تبلا بیا راو باسو تاسو له ماشومان ثم لتبلغوا بیا دې لپاره چې ورسې تاسو شد کوم مضبوطوالي خپل ته او خپل والد مضبوطوالي خپل ته ومنکم بعض تاسو نه منغ دی یو توفا چې مړ شي مخ کې د په عمر نازوانینا ومنکم بعض تاسو نه منغ دی ورد جو پس کړی شي دیو اور یردو پس وګرځول شي دی ویلا ارض للعمر هغه کمزوري عمر ته لیکه لا علم انجام دا شي چې نه پی دی من بعد علم من پس د پوی نشین په ایزه باندې ته ته لس نه پلس استم کې دا سودی وي په تر دنه کې ماشوم د جدا سودی نه پی بیا بډم نه پی په دې نه پی چې دا زکم چې او د سماتو مزه ماورت کاری لاري غاړي ته ماشوم شان استناسي بان الله یقینا الله دی والحق ذالک دا څه چې وکړه دا مخکې کوم کارونه جو شو بیان الله یقینا الله والحق دا حق دی وانه او یحیی الموتى یقینا دا الله ژوند کې مړ لره وانه ولا کل شی قدیر الله پارس قدرت والا دی وانه ساعت اتی دن یقینا قیامت راتلون کې لا ریب پیانه شک بدی کې وانه لا یبعث یقینا الله را پورته کوي ژوند کوي من هغه چاله رب القبور چې په قبرونو کې دي و من الناس بعض د خلکو نه من هغه دی جادل په الله چې جګړه کوي په توحید الله کې بغیر علم بغیر پوینه ولا هدن او نه دلیل بغیر د هدایت نه ولا کتاب منیر او نه بغیر د کتاب سره روخانه نه ثانی عید پیاړی دی خپل ډډ للی یذل ان سبیل الله چې دی خطا کی سم لاله ده له د پر په دنیا کې خزیون رسوایی دا و نذیقو و بسکو دته مون قیامت پر عذاب عذاب الحریق عذاب سوزونګي ذالک بما قدمت عذاب سره حریق د دی وجه لري بما قدمت یداکا سو دا غي چې لګري دي بد عملونه یا دا کلاسون استاد او یا دا کلاسون استاد وان الله یقینا ليس ند بالظلام ظلم كن قليل عبيد په بندګانو خپل باندې دا نه چې ګنا الله سره زیاته کړل دا ستاسو خپل عمل مل دی ښا ومن الناس بعض خلکونه من غدي يعبد الله چې بندگی کوي د الله الله حرف سره د شک نه علا حرف په ډډه ډډه اے ورګړي نه پورا یاره دا کی پته نه لګي دا صحیح دی دا صحیح دی دسی چا ومنو یاره پته نه لګي یاره ټول ټیک دی دا شکی دی تا دومره پته نه لګي چې حق او نه حق دی نه پیژاندل علا حرفین په شک باندې علا حرفین په ډډه باندې فإن أصابه خير اے چې د شریعت आवाज کې وستا سره خو چې د کوپر دغه نو هغه سره ولاړی دا ډلې ار تر ته منډي را منډي وي په اینا خو د مقصد سي سوي چې د چا پاتې کیږي دا قمرګری او پیدا د دنیا لټي په اینا ثوابو خیرون کو ورسید د څه خوشحالي اطمینان نبی نو مطمئن شي په دغه دین باندې وینا ثوابت کو ورسید د پیتنه دون څه تکلیف ان انقلب نو اوړي دی علا وجي په خپل طریقه باندې خسرت دنیا علا وجي په خپل مخ باندې وړي منل چې څنګه مخ کې نو اقا تر ته بیرته لاړ شي یاره دا خو سره دا هم وایي چې دی دین کوي دی خبرې کوي دا او ته شریان دی فساد جوړو تاوان دا زما قرآن جو پکې دیس اسلام نه می توبه ده چې ډبره لا بګی راګی دا نه منم وي خسر الدنيا والاخره تاوان تاوان یو کړو د دنیا او د آخرت ذالک هو الخسران المبین دا, دا تاوان خارا يدعو را بلی دی من هغه چاله يدعو من دون الله را بلی دی علاوه د الله نه مالا یزر واسو چې zarar نشي رسولې ده او مالا ين په واسو چې پیدا نشي رسولې ده ذالک هو الظلال البعید دا د گمراهی لري د حق نه يدعو را بلی دی لمن او پیدا پیدا خو یې څه پته نه لګي نشته څه ده لبیس المولا ډیر بد دی دوست او لبیس الاجیر او ډیر بد دی ملګری ان الله يدخل الذين امنوا يقينا الله داخل يا خلق چې ایمان راوړل عمل کوي موافق د شریعت جناتین باغونو ته چې بيږي به منته د لنار الله نه داغینه بنگلي د بنگلو داغینه ولي ان الله يفعل يقينا الله کوي ما يريد هغه چې غواړي الله دا تکلیفونه ولې راولي دا امتحانات به موږ الله داسې ولې ارزه کوي نه نه یفعل ما یرید الله خوښه ده من کان یظن د چا چې دا خیال له الله ينصره الله چې الله د دې سړي امداد نه کوي په دنیا او په آخرت کې نو پر یم د دوه د دې کې رسي سبب پر یم د دوه د دې کې به سبب رسي له سمای اسمان ته او ځان دي پانسي کي ثم لا يقطع بیا دي غوسه کي هغه رسي لره فلينظر وزيري هل يذيبن ايا بوزي کيدو چل د ما يغيز هغه څه چې غوسه کوي د چا چې دا ګمان دی چې الله پاک زما امداد نه کوي نو څه چل یوږي چت دي پړې ځوړن کی او ځان دي پانسي کی د دې وګوري چې د غصه په دې باندې ختمي نه ختمي او دوی معنا دا ده من کان یظن چې چا چې دا خیال لې الله ينصره الله چې امداد دیونه کې الله د پیغمبر په دنیا آخرت کې دې د پیغمبر په امداد خپه دي پلیم دود نو د دې کې رسي به سبب رسي له سما اسمان ته نو بر دې وخی چې اوسې دې کې ثم لا يقطع بيد بن کې هغه امداد د پیغمبر او مجوسیان دي والذین هغه خلک اشرکو چې شرک یې کړی دی ان الله یفصل بینهم الله به فیصله کوي په منځ کې د قیامت پر ورځ ان الله علی کل شیء شهید یقینا الله دې پارت باندې خبردار الم ترى تنګور ان الله يسجد له من في السماوات يقينا الله پر سجده کوي هغه چې په اسمانونو کې دي او من په الارض او هغه چې په زمکو کې دي او شمس او نور او قمر او سپوږمۍ او نجوم او ستوري او جبال او غرونه او شجر او ونی او دواب او زنده سر وکثير من الناس او ډیر د خلکونه وکثیرون ډیر حق علیهم علی العذاب ثابت شوی په دې باندې عذاب نو هغه الله ته سره سجده نه کوي ښا ته ته مينتونه کوانو و مې یهنی الله تعالی چې الله سپکی په مالو نشته ده لپاره من مکرمین څوک عزت ما عزت ورکوونکې ان الله یفعل یقینا الله کوي ما یشاء واغ چې الله خو خشي بس دا بنجو ايوه